ګران محترم وزارو سلام پر تاسو اول ز تاسو ته د زړه د کومي د حضرت محمد رسول الله د درگاه سپي د پروردگار عالم عز وجل د یو ګناهکار فاسق او فاجر بنده په حیث ستاسو ګران محترم وزارو سادات علماو ګران محترم ورونو نتاقانو مبلغینو او ګران محترم خوند ته شراغلې وایم خوښ اوسي چې پاسله څوارلس سوه کاله بعد بیا د حضرت محمد رسول الله ستړي پریشان امچان د د د مولود مسعود مبارک په محفل او مجلس کې برخه لري او د حضرت سرور کائنات فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم مبارک فرنامه په شوق او ذوق لمر او ګرمۍ تنج پر ځان تیروي ډېر د شکر ځای دی زموږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد رسول الله په حقیقت کې مړ نه دی دین د اسلام حیات او ژوندی دی دا د حضرت محمد رسول الله د حیات لوی تاثیرات دي چې په میلیونونو انسانان په ټوله دنیا او نړۍ کې د حضرت محمد مصطفی فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم د مولود او د وفات په واقعاتو کې برخې اخلي او په کامل زړه او خوشحالي سره دوی د اسلام د لوی پیغمبر صفتونه اوري ګران محترم وزارو علماو کم شی دلته ماته پرې نه شوی چې زه بیان کم ځکه هر شی د رسول علیه السلام له صفتو او د د ژوند د چارو څخه ټول تاسو ته بیان کړل او د مولود مسعود د مبارک ورځي بحثونه په پرون کې مرده زیږېدو د رسول علیه السلام وکړل پناه مردل ته غواړو چې هغه ساعت او دقیقه چې په دنیا کې پر نړۍ باندې راغلل یو وخت وو یو وخت وو چې همدا سهار او داسې موقع وه چې ټول انسانانو کائناتو علویاتو او سفلیاتو مبارکۍ سرور کولې حضرت محمد رسول الله زیږېدلی وو او په مبارکه حجره مطهره کې پروت وو او ملائکې د اسمان په زیارت د محمد رسول الله را داخلېدلې او څه چې کائناتو خوشحالي پکولې یوازې نه دا چې انسانان بلکې ملائکه حوري غلمان او ټول انبیا او رسولان د حضرت فخر الموجودات محمد مصطفی علی السلام په وجود باندې خوشحالي درلوده او سره جمع کېدله